راځو دویم رکن یا دویم عنصر دی دیموکراسۍ ته هغه دی ازادۍ اول و د ولس حاکمیت قانون به ولس جوړوي حاکم به ولس وي تر ټولو محترمه هستی پکې اکثریت دی او دغه اکثریت تر الله هم محترم دی ځکه د الله دین به پیمالیږي خو د دوی وینا به عملي کیږي د الله دین به له قانون نه ویستلی کېږي د الله دین به په قانون کې اصلا راځي نه د الله د دین نه به څوک پوښتنه نه کوي چې دا روا ده که ناروا د دغه اکثریت نه به پوښتنه کوي دغه د اله ځای نیولی دی دا معبود دی په حقیقت کې په دیموکراسۍ کې معبود او اله اکثریت دی دویمه خبره پکې هغه د ازادۍ دي دغه ازادۍ د څه ازادي دي اول نمبر پکې د بیان ازادي د بیان ازادي د دیموکراسۍ د اصولو نه یو اصل دی په کوم وطن کې چې څوک آزادانه وینا نشي کولای هغه وطن دیموکرات نه ګڼل کیږي هغه نظام دیموکرات نه ګڼل کیږي د بیان ازادي دا چې انسان څه غواړي و دی وایي څوک د ورته نه وایي چې هلکه ناروا دی وویلې چې څه نشر کوي هغه به نشر کوي څوک دا ورته نه شي ویلی چې دا د ناروا وویلې دا د ما په خلاف ده یا د ما د معتقداتو په خلاف ده یا د دا دین په خلاف ده نه دا د بیان ازادي ده دیموکراسي منلې ده چې د بیان کې هر سړی آزاد دی د بیان ازادي دویم ازادي پکې ده د عقیده ازادي د عقیده د ازادۍ معنی دا ده چې هر سړی د یوې عقیده او دین په انتخاب کې آزاد دی څوک یې محدودولی هم نشي او څوک یې سبا د دغې عقیدې د بدلولو نه راګرځولی هم نشي یعنې یو سړی په ډیموکراسۍ کې دا حق لري چې نن د مسلمان وي سبا ته بیا یهودي شي بل ورځ بیا د نصراني شي بل ورځ بیا هندو شي بل ورځ بیا ملحد مارکسي شي بل ورځ بیا د بودایي شي بل ورځ بیا بیرته مسلمان شي بل ورځ بیا دی مثلا یو بل یو بل دین ته ورواوړي دا څوک ورته نشي ویلی چې ته مرتد شوې دا څوک نشي ورته ویلی چې تا جرم وکاوه تا د خپل دین سپکاوی هغه ما ته دیموکراسي دا حق را کړی چې زه دې د عقیدې په انتخاب کې او د دین په انتخاب کې آزاد یم څوک دا ورته نشي ویلی چې ته به دا دین نه پرېږدې ته اوس یې ور په دې دین کې داخل شوی د دې نه وتل جرم ده ارتداد ده ته به وژلی کېږي هغه وایي نه عبدالرحمن پنسیری چې مسیحی شو حکومت او خلق د ارتداد په نتیجه کې د د قتل یا د محاکمې نظریه او رای وړاندې کړه خو دیموکراسي میدان وګاټه وي دا د عقیدې ازادي ده بوش تر شا ودرېد شخصا بوش په خپل اعلان وکړ د کاناډا مشر اعلان وکړ زه تعجب کوم چې په دنیا کې اوس هم داسې خلک شته چې د عقیدې د ازادۍ نه نور خلک یې څاروي وایي زه تعجب کوم د استرلیا مشر یې شاته ودرېده د روم مشر د ایټالیا مشر یې تر شا ودرېده په ډېر احترام او په اعزاز باندې په تیاره کې کېنولی شو او په بین المللي سطحه باندې هغه دغه استقبال وشو پذیرایي وشوه خلکو دا تعجب کاوه چې د عقیدې بدلول دی هم جرم وي اوس هم داسې خلک شته ده چې د عقیدې بدلول جرم ګڼي د دې نړیوال نوي نوي اوسني دین پر رڼا کې په دیموکراسي کې هر سړی بلا استثنا حق لري چې په ورځ کې لس ځلې لس دینونه بدلوي څوک ورته څه نشي ویلی ځکه دا دته ورکړ شوی حق دی د دیموکراسۍ لخوا نه ګورې دې ټولو پس منظر هغه ده چې دا خلک یو له دین نه تنګ شوي وو د مسیحیت د دین نه نو ځکه دوی بیا ملا ته او حاکم ته دا اجازه نه ورکوله چې د تا د په ما باندې دیني حاکمیت وي چې زه د فلانې دین منم دا د نه منم دا د کفر وي دا د اسلام وي په دیموکراسي کې دویمه ازادي هغه د عقیدې ازادي ده درېیمه ازادي په دیموکراسي کې د ازادۍ په سلسله کې شخصي ازادي د خدای به تر ټولو خطرناک ده شخصي ازادي شخصي ازادي معنی دا چې یو انسان په دیموکراسي کې مطلقاً آزاد ده چې په دغه خپل ځان باندې د دې ویښتونه نیولې تر نوکانو پورې په دغه خپل باډۍ باندې په خپل ځان باندې په خپل روح باندې په خپل فکر باندې چې دوی هر څه کوي څوک ته نشي ویلی چې دا به نه کوي معنا دا که دوی زنا کوي دا ما خپله باډۍ ده خپل جسم مې ده که دی لواطت کوي وایي خپل جسم مې ده په زوره دې څوک راباندې نه کوي نور په رضا باندې چې د ما رضا وي نو سجدو ته راځي نو قاضي څه کار دی شخصي ازادي معنا ده چې یو سړی په زنا کې آزاد دی په لواطت کې آزاد دی په شراب څښلو کې آزاد دی په ډانس کې آزاد دی زه نور ورځ ګډېږم د څه چا څه کار ده ماته د څوک نه وایي تاسو سپک کړم ما قوم در سپک دا د ما شخصي ازادي ده که زه ډمتوب کوم که زه لوت ګرځم که لغړ ګرځم که زه بالاپوش غوندم که زه پګړۍ په سر کوم ما ته دې څوک نه وایي چې تا ولې دا کړي دي شخصي ازادي تر ټولو خطرناک ازادي ده او شخصي ازادي په غرب کې تر ټولو مقدس ازادي ده که په غرب کې د یو چا لور خپل جامې ټولې وباسي او داسې لکه د الف غوندې لغړه وګرځي پلار یې مور یې ورور یې هېڅوک ورته نه ښایي ستا موږ سپک کړو هغوی دا د ما شخصي کار دی ما خپل ځان لوڅ کړی ته مې نه یې لوڅه کړې مور یې پلاره ته مې نه یې لوڅ کړی دا د ما خپل کار دی خپله باډۍ مې لوڅه کړې زه په خپل شخص باندې په خپله حاکمیت لرم په دې کې نه د حکومت غرض شته نه د پولیس غرض شته نه د وارث غرض شته نه د پلار غرض شته البته دا په هغه صورت کې چې کله د اوولس نه پورته شي اوور سیونټین شي نو بیا دا حق ورته حاصل وي شخصي ازادي د دیموکراسۍ د اصولو نه یو اصل دی او هر هغه نظام چې شخصي ازادي محدودوي هغه دیموکرات نظام نه دی شخصي ازادي کې انسان د خپل شخص په باره کې بالکل آزاد دی چې هغه هر څه کوي په هغه کې آزاد دی که یوه ښځه په ورځ کې لس میړونه کوي د لسو انسانانو سره بلکې د زرو انسانانو سره ځای کېږي او ما په خپل ځان کړي په تا خو مې نه دي کړي ما سره د غرض نشته چې په هر ډول وسیږي که یوه ښځه یوه پیغله د لسو الکانو سره په یو ځای ټول کال په یوه کوټه کې وسیږي هیڅوک هلته د اعتراض حق نه لري دا زما خپل جسم ده خپل شخص مې دی زه شخصا آزاد یم وجه دا ده دغه د شخصي ازادۍ د تقویې وجه دا ده چې دیموکراسي د لیبرالیزم په اصولو باندې ولاړه ده لیبرالیزم وایي لیبرالیزم مخکې تاسو دا د لیبرټي نه اخیستل شوی دی لیبرټي وایي ازادۍ ته د لیبرالیزم نظریه دا ده چې انسان آزاد پیدا شوی ده او د دغه دغه ازادي باید وپالل شي نه یې حکومت ورته محدودولی شي نه یې دین محدودولی شي نه یې اخلاق محدودولی شي او هر هغه شی که هغه دین وي که حکومت وي که اخلاق وي که مور و پلار وي چې د ده دغه شخصي ازادي محدودوي یا یې له منځه وړي هغه جنایت کوي ځکه دا آزاد پیدا شوی دی د دیموکراسي عقیده لیبرالیزم دی او لیبرالیزم معنا دا چې ازادي په هر څه کې ازادي حکومت باید الته هغه ادناترین کمزورې مرحله کې قرار ولري او حکومت الته د دې په خاطر باید موجود وي چې شخصي ازادي تأمین کړي په غرب کې حکومتونه د دې لپاره منځته راځي چې شخصي ازادي تأمین کړي نه دا چې الته یو ډول اخلاقی نورمونه رایج کی او یو دین په خلکو باندې ومني او د یو څه اصولو پاسداري وکړي نه په غرب کې د حکومتونو د راتګ اصلي وظیفه دا ده چې شخصي ازادي تامین کړي هلته خلکو ته د لیبرالیزم عقیده تنفیذ کړي دغه لیبرالیزم که په اخلاقو کې وي شخصي لیبرالیزم او که تجارتي لیبرالیزم وي بل ډول ازادي په دیموکراسي کې د ازادي د اصولو نه یا د دیموکراسي د اصولو نه هغه د کار ازادي ده چې یو سړی هر ډول کار کوي خپل نفقه ورنه پیدا کوي هغه څوک نشي منع کولی که هغه د زنا د لارې نه پیدا کوي نه ما خپل کار ده بزنس مې دی که یو سړی شراب جوړوي بزنس دی که یو سړی ښځې ګډوي دا بزنس دی که سړی سپیان روزي خرڅوي چې دا مې بزنس دی هلته څوک چا ته دا نه شي ویلی چې هلکه دا کار د مروت خلاف ده او دا د مروت موافق ده په دې کار د موږ سپک کړو په دې کار د موږ درانه کړو دا خبره پکې نشته د کار ازادي سړی چې هر ډول کار کوي هر چیرې کوي د کار ازادي باید هغه ته تأمین وي څوک باید یو ډول کار نه مننه کړي دا ورته ونه وایي چې هلکه دغه ګډېدل ډمتوب دا ناروا ده دا مکه ولار شي بل کار وکړه خو نه دغه دغه ما کسب دی په دې طریقې زه پیدا کوم دا به څوک ورته نشي ویلی چې دمتوب ناروا ګډېدل ناروا شرابخانه چلول ناروا جنسي کلب چلول نایټ کلب چلول ناروا دا څوک ورته نشي ویلی هغوی دا کار ده او په دیموکراسي کې سړی د بزنس او د کار ازادي لري دا د ما حق دی د دې حق نه نه شي منې کولی څوک او چې څوګه منې کوي نو هغه به د دیموکراسي خلاف کار کوي بل ور کې د ملکیت ازادي ده د شخصي ملکیت ازادي چې څونه ملکیت جمع کوي او په څه رقم لارې جمع کوي څه محدودیت نه نو ځکه خو په غرب کې سودي نظام تر ټولو پرمختللی دی احتکار په غرب کې د مال د ګټلو بهترینه وسیله ده په غرب کې په پټنونو په زرګونو ټنه غنم سمندر ته ور اچوي د کال په پای کې په دې خاطر چې که دغه مارکیټ ته عرضه کی نو په مارکیټ کې بیا د راتلونکي فصل د غنمو نرخ لویږي چې د غنمو نرخ لویږي او نور خلکو ته په ارزانه باندې غنم رسیږي نو باید د غنمو نرخ ونه لویږي دغه دی وغورځولای شي دغه څو چنده د راتلونکي کال غنم نور هم قیمته شي د په دنیا کې احتکار روان دی د قیمتي روانه ده د دې اصلي بنسټ په غرب کې دی ځکه هلته د احتکار نظریه او د شتمنۍ د ډیرولو نظریه ده هغه ته وایي سرمایه دارانه نظام کپیټالیزم یعنی کپیټال یا سرمایه دا چې څونه ډیرول شي هغه نه به ډیروي حکومت الته دا صلاحیت په خلکو باندې نه لري شرط وایي دا بس نور بند کا یا دونه باور کوي یا دا په دې طریقې ګټه په دې طریقې مګټه نه حکومت الته راځي په دې خاطر چې خلکو لپاره د سرمایه د راټولولو وسایل او زمينه برابرې کړي همدغه وجه وه چې یو ډول اروپایان راپورته شو د دې په خلاف باندې کمونیزم یا سوشلیزم اعلان کړ هغه چې نه باید د مال او ملکیت شخصي نه وي ځکه دا دینه خلک سره اونان جوړیږي بیا دا باید ارته د حکومت سره وي او حکومت خلکو ته په جیره باندې ورکوي ورته مناسب کوپن په اساس خلکو ته ویشي او د خلکو ټول شتمنۍ ضبط کړي په چین کې همداسې وشو په روس کې همداسې وشو په شرقي اروپا کې همداسې وشو دغه کمونیزم اصلا د دغه شخصي ملکیت د طغیان په نتیجه کې د یو عکس العمل په حیث باندې رامنځته شو بل ازادي په دې کې د تعلیم ازادي ده د زده کړې ازادي ده چې انسان هر څه زده کوي که ګډا زده کوي که سحر جادو زده کوي که هر څه زده کوي څوک ورته نشي ویلی چې دا کار ته مه زده کوه د زده کړې ازادي هلته یو انسان ته حاصله ده په غرب کې پلار لور ته دا نشي ویلی چې ته دا کار مه زده کوه دغه ډول علم مه زده کوه چې دا د ما په شرف او عزت پورې یو عار دی نه هلته چې څوک هر څه زده کوي هغه ازاد دی یو بل ازادي پکې دی انتقال یا د تنقل د ګرځېدو را ګرځېدو ازادي ده چې انسان هر چیرته ځي باید مخه ونه نیول شي ولو کافر وي یهودی وي مسیحي وي هغه حرم ته رادنه نه کېږي هغه وایي دا ځمکه دا زه پرې ځمکه حاصل شوی ما باید څوک منې نه کړي چې هر چیرې ځمه ممنوعه ځایونه باید نه وي تر څو چې د چا په شخصي هغه باندې تعارض نه وي ما ولې منې کوي زه خو څه په مکه کې څوک وژنم نه ځمه چکر وهم ما ولې منې کوي د مکې نه ما ولې د مدینې نه منې کوي نه د چا کره خورم نه څه وژنم ما ولې منې کوي ځکه دا ازادي د ګرځېدو را ګرځېدو یا د اوسېدنې ازادي د مسکن ازادي ولې ما ته اجازه نه راکوي چې زه په فلاني ښار کې اوسېږم دا د دیموکراسۍ د اصولو نه ده ته نه منې که دیموکراسي منې نو ټوله به منې او کنه بیا د دیموکراسي نه وځه ځان تیار کړي د دیموکراسي مقابله ته دغه دوه عناصر په حقیقت یو د ولس حاکمیت یا سیادت دا ولس تروي او دویم دغه ټول ازادۍ چې راجمع کې دا جمع دا مساوي دیموکراسي دې نه بیا د دیموکراسي دین جوړیږي د دیموکراسي مذهب جوړیږي کنه او دغه دیموکراسي به تنفیذیږي څنګه د دې لپاره د احزاب تشکیل سیاسي احزاب باید تشکیل شي سیاسي ګوندونه باید تشکیل شي او دغه سیاسي ګوندونه باید په خپل منځو کې بیا یو ډول مقابله او منافسه ولري یو د بل نه وړاندې شي دا چې په کومه طریقه یو د بل نه وړاندې کیږي په کومه طریقه یو د بل په خلاف باندې غلبه حاصلوي په دې کې د اخلاقو څه قید نشته سیاسي احزاب باید رامنځته شي او د سیاسي احزاب د رامنځته کېدو په نتیجه کې باید انتخابات وشي اوس دغه انتخابات په خپل یو سم کار دی که ناسم کار دی د حاکم د ټاکلو لپاره طبیعي تور باندې چرته وګورئ دا یو ناسم کار ښکاري ځکه ناسم کار ښکاري چې دا یو ډول شورا اخیستل د خلکو سره مشوره کول دي چې خلکو د تاسو څه رایه ده چې دغه فلانی دی حاکم شي که دی نه شي نو آیا ټول خلک د شورا اهل دي په ټولو خلکو کې دا صلاحیت موجود دی چې ودی وایي هو افلانۍ ښه دی زه په خوالم خبر یم او زه په بدوالم خبر یم افلانۍ ښه نه دی دا ټول انسانان دا دا ټول په دې اهلیت او کفایت کې دي په دې کفایت کې دي چې هغه د حاکم د ټاکلو او د حاکم د خوالي د بدوالي تشخیص پکې موجود وي په دې کې خو باسواد هم شته بېسواد هم شته ښځې هم شته ماشومان هم شته لیونیان هم شته ګناهګار هم شته کافر هم شته بدکار هم شته ظالم هم شته فاسق هم شته هر ډول خلک دا ټول یو ډول پوهېږي چې بس هو دا فلانی دې ښه شي که دا مشوره یو شورا اخیستل وي د یو چا نه مشوره اخیستل وي نو دې خو معنا دا شوه چې آیا چا له ډاکترانو نه یو ډله لوی ډاکترانو نه په دې باره کې مشوره اخیستې ده چې موږ نقشه څنګه جوړه کو د دنیا نقشه ډاکټرانو ته څوک ورځي چې صاحب موږ د دنیا نقشه څنګه جوړه کو نه ورځي کنه ولې ډاکټران به سواد دي سواد خو لري کنه دا چې ډاکټري یې کړې ده علم یې کړی دوه ویشت درویشت پنځه ویشت کاله دېرش کاله تاثیر یې کړی ته د یوې نقشې د جوړولو په خاطر دغه نه مشوره نه اخلي ځکه دا یې مسلک نه ده چې مسله کې نه ده هغه ته نه ورځي او آیا انجینرانو ته خلک په دې خاطر ورځي چې انجینر صاحبان یو زر کس انجینر صاحبان راټول شي چې نن موږ د ایډز په میکروب باندې خبره کوو یو زر کس انجینران راټول کړي صاحب د ایډز په میکروب باندې نه یا د زکام په میکروب باندې خبره کوو چیرې داسې شوي دي یا دا ممکنه ده ولې انجنیران بې سواده دي ولې بې عقل دي ولې نه پوهېږي خو ځکه تاسو دا کار نه کوئ چې د هغوی دا مسلک نه ده هغه په دې نه پوهېږي نو وخت چې د یو میکروب د تشخیص لپاره ته ځینځر انجنیران نه راټولوي او د یو د دنیا د نقشې لپاره زر ډاکټرانو مشوره ته نه اهله نه مناسبه ګڼي نو د یو ملت د زعیم او د انتخاب لپاره د چرسی شرابي لوچاک ځاني یو یو بې عقل لیونی یو پست رزیل انسان د دې مشوره څنګه د قدر وړ شوه د دې رایه څنګه د قدر وړ شوه دا خو اصلا ممکن نه دی چې د دې رایه د قدر وړ ها په امت کې په ولس کې به داسې خلک وي چې هغوی ښه او بد سره پیژني تمیز او تشخیص کولای شي هغه خلک باید راټول کړی شي او د هغوی وپوښتلی شي همدغه د صحابه کرامو طریقه او همدغه په اسلامي امت کې د حل او عقد او د بیعت او یا نور هغه اسلامي طریقې چې فقها او په اسلامي سیاست کې معرفي کړي دي هغه دي خو په هغه کې دغه غربي ډول عام انتخابات د موږ په اسلامي فرهنګ کې نشته ځکه دا رای اخیستل دي د چا په باره کې او د رای اخیستلو لپاره ته ورځي او جنایتکار ته درېږي چې صاحب د تا رایه څه شی ده چې موږ پلانی مولوي صاحب پاچا کړو هغه وایي مولوي دې ورک شي نوم دې ورک شي ولې هغه موږ لوی شرابي نه پاچا کوی چې شراب آزاد شي چرس آزاد شي اخو خپل سره من سره راولي نو په د عقل پرانا کې چورته وګوره دغه غربي ډول عام انتخابات چې ټول انسانان دې په یو ډول دی یو حق نه برخوردار وي او د ټولو خبره دې سمه وي دا غیر معقوله خبره ده ځکه هغوی تشخیص نه شي کولی چې وخت انجنیران د میکروب تشخیص نه شي کولی او ډاکتران د جغرافیې خط عرض او خط استوا درته نه معلوموي او زاویه درته نه معلوموي نو هغه تا ته دغه عام خلک چې بېسواده پکې زیات دي هغوی د یو حاکم د ټاکلو یا د یو قانون د ټاکلو صلاحیت چیرې په هغوی کې شته دی نو تر دې وروسته بیا بل د هغه د دیموکراسۍ د اصولو نه یو اصل دا دی چې په دیموکراسۍ کې دایمي اصول نشته لکه دین کې چې دایمي اصول شته دین کې یو شی حرام دی هغه حرام دی قیامت ورځې پورې حرام په دیموکراسۍ کې دایمي اصول نشته ده نن به کېدای شي څه حرام وي ناروا وي سبا بیا هغه جایز شي په دیموکراسۍ کې دا دي چې د زمانې سره به ځان برابروي بېرته به نه ګوري او آینده ته به هم نه ګوري بس په دغه اوس زمانه کې چې څه شي مفید دي او په څه شي کې ته خپل صلاح او فلاح بهبود ګڼې دا به اوس کوي دا به نه وایي چې دا حرام دی او حلال دی یا آینده کې دا خطرناک دی یا په تېره کې د موږ دین دا منې کړي دي نه په دیموکراسۍ کې د هرې ورځې د بدلون سره ځان آماده کول دي ځان عیارول دي ورسره په دیموکراسي کې یو بل اصل دی هغه ته د پیسفول کو ایگزیسټنس فلسفه ورته وایي یعنی د سولهیي باهمي ژوند فلسفه معنا دا چې څنګه زه دلته د پرامن اوسېدلو حق لرم داسې به تم لري ته به ما ته دا نه وایې چې ولاکې دې پرېږدم ته کافر یې زه چې څه وایم څه باندې عقیده لرم زه او ته سره یو برابر یو اکول هیڅ فرق نشته که زه په حق یم تم په حق که ته په حق زم په حق یم ځکه د امام دوه پښې دي دوه مې سترګې دي دوه مې شونډې دي تا غوندې غږېږم تا غوندې ګرځم تا غوندې خورم نو ته چې برحق یې زم برحق یم او چې ما نه حق بولې نو تم نه حق یې معنا دا چې جهاد به نه وي په ډیموکراسۍ کې یو شي ته باطل نه وایي ځکه باطل خو اکثریت وایي چې اکثریت څه باطل وي نه هغه باطل که اکثریت وایي چې جهاد باطل بیا جهاد هم باطل که اکثریت وایي چې قرآن باطل بیا قرآن هم باطل دلته د ټولو ادیانو د ټولو خلکو د ټولو نظریاتو د پیروانو ترمنځ تساوي موجوده ده ټول باید په یو تله وتلل شي دا نه چې مسلمان ده دا ته کافر غوره ده نه ټول یو ډول دي دا به نه وایې چې ته کافر یې ته منافق یې ته یهوده یې ته نصرانه یې ته هندو یې ته به تر ما درجه کم اوسېږې ته اهل ذمه یې ته به جزیه ورکړې زه به د تا اقا یم د ما لاره حق ده الله دې ما تایید کړي زه په پیغمبر ایمان لرم ته نه لرې زه تر تا غوره یم دا شیان به نه وایې کو اګزسټنس یو ډول به دواړه موجود وي که زه موجود یم ته به موجود یې که خپل موجودیت غواړې ما به در سره موجود غواړې او که ما ورکوي نو بیا تام ورکوم دا د دیموکراسي د اصولو نه یو بل اصل دی چې ټول ادیان ټول خلک په عقایدي لحاظ باندې باید ټول په حق وګڼل شي هیڅ چاته باطل ونه ویل شي او خپل فضیلت په بل چا باندې ثابت نه کړی او دا په هغه صورت کې راځي چې دین لمنځه لاړ شي که دین موجود وي نو بیا خو زه ته خپل اسلام نه تیرېږم زه خو هیڅ صورت کې خپل برتری د دې نه تنازل نه کوم ځکه الله ما ته فرمایلی دي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو تر ټولو اعلی یاست لو اوچت یاست عالی یاست که مؤمنان وي نو چې زه مؤمن یم الله ما ته عالی وایي نو ته ولې ما ته وایې چې زه اوس تا سره برابر یم تا ته خو الله ارزلین ویلی دي ته خو رزیل خسیس معرفي کړی په خپل کتاب کې ها اوس دا چې زه او ته سره باید پیسفول یا سولیز ژوند ولرو نو زه باید خپل دین پرېږدم نعوذ بالله که زه خپل دین منم د خپل دین اصول منم باید ځان تر تا غوره وبولم ځکه دین مې راته وایي ته غوره یې اوس چې زه تا ځان سره یو برابر بولم یا ته غواړې ما د ځان سره یو برابر وبولې نو دا په هغه صورت کې کېږي چې زه خپل دین پرېږدم ته خپل دین پرېږدم نو ځکه په دیموکراسي کې د دین انتفاع یا نشټوالی دا ضروری ده په دیموکراسي کې دین نه ځایږي قطعا نه ځایږي په دیموکراسي کې نه يهودیت ځایږي نه مسیحیت ځایږي نه هندویزم ځایږي نه اسلام ځایږي یو دین هم په دیموکراسي کې نه ځایږي دیموکراسي په هغه صورت کې تحقق موندلای شي چې دین د بالکل نه وي د انسانانو ترمنځ دا د دین تفاضل او تفاوت دا د نوي که چېرته دا منځته راغی نو بیا خو تساوي یا یو بل سره مساوات دا اصلا وجود نه لري دا چې ټول انسانان سره یو برابر شي باید د دین خبره له منځه ویستل شي وخت ډېر کم دی او موضوع پاتې شو خو مختصر ډول باندې تاسو ځم چې آیا اسلام او دیموکراسي سره یو کېدلی شي که نه منګه وایو چې دیموکراسي کفر ده ځکه دیموکراسي کفر ده چې په دیموکراسي کې اول اصل دا ده چې سیادت حد سیادت حق به د ولس سره وي او په قران کې دا دي چې د قانون او د سیادت حق دا به د حق سره د الله سره ده منګه ټول د الله بندگان یو د الله مریان یو د الله غلامان یو قانون د الله منو چې هغه څه نه منې کوي هغه به کوو چې هغه څه راته چې هغه څه شي نه منې کوي هغه به پرېږدو او چې څه شي راته وایي هغه به کوو خپل نفس خپل هوا هوس خپل غریزه دا به هر څه د الله د قانون نه ټیټه بولو او که چېرته هم په زړه کې اندکترین شک او شبه راغله بیا به مسلمان نه یو ځکه قرآن فرمایي فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تر هغه به دوی مؤمنان نشي تر څو چې تا حاکم نه کې ای رسول په خپل قضایاو کې او بیا چې ته کومه فیصله وکوي په هغه باندې دوی په ځړ کې اندکترین نارضایتي هم را نشي ته حساسیت هم نه شي او دا هر څه الله ته وسپاري نو موږ هر څه الله ته د موږ ژوند محیا ممات نسوک لله رب العالمین هر څه دی الله دی پاره خو دیموکراسي وای نه دا هر څه به تخپل نو دیموکراسي ځکه کفر ده الله فرمای فحكم بينهم بما انزل الله چې الله کوم د تنازل کړی په هغه باندې دوی ترمنځ حاکمیت وکوه حکومت وکوه فیصله وکوه دا وینا اکثریت چې څه ویلي هغه سم ده الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ګوره چې واده نه ړوي وان احکم بینهم بما انزل الله د دوی ترمنځ فیصله وکوه په هغه قانون چې الله نازل کړی ولا تتبع اهواهم د دوی په خوښو پسې مه ګرځه واحذرهم او د دینه احتیاط وکوه ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک چې تا په فتنه کې واچوي وادړوي د ځینې هغو احکامونه چې الله تا ته نازل کړي د ځینو هغو احکامونه او دیموکراسي راته وایي چې ټول الهي احکام به پرېږدي چې نازل شوي هغه به ټول پرېږدي او الله رسول الله ته فرمایي چې ځینو نه دې هم وانړوي ټول خلاصه کوي نو ځکه دیموکراسي د اول اصل د موږ د اصول سره تضاد لري موږ د الله غلامان یو د الله بندګان یو د الله په بند کې هغه زموږ سید دی هغه زمونږ مشرع دی قانون هڅ کړی دی موږ د هغه یو د هغه قانون منو او د هغه د قانون په مقابل کې هر قانون تر پښو لاندې کوو خو دیموکراسي وایي چې نه چې زه څه منم هغه به سم وي دویم خبره دا ده چې دغه ډول دیموکراسي که د اسلام سره چلېدلی نو د مکې قریشو رسول الله صلی وسلم ته د دې دیموکراسي پیشنهاد کړی و که نه وایي کله به د تامن و کله د موږ به نه دواړه به سره اوسېږو که نه یو ځای به اوسېږو نو ولې ځان خرابوي ولې موږ خرابوي بلکې دا هم راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې که پادشاهي غواړي پادشاه به دي ان كنت تريد به ملكا ملكناك علينا که په دې نبوت پیغمبري باندې پادشاهي غواړي پادشاه به دي خو به انتخاباتو پادشاه به وان كنت تريد به سيادة سودناك علينا که زعامت او ملي مشري غواړي ملي مشر به دي خو زعیم به دي منګه او که مال په باندې غواړي تر ټولو زیات مال به درته راجمع کو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ډول دیموکراسي د هغوی سره ونه منله ده کو ایگزیسټنس فلسفه یې رد کوي چې نه یا به زه یا به تاسو نو ځکه اصحابو ته ویل چې په دې سیمه کې تاسو نه شئ اوسېدی ځئ لاړ شئ حبشې ته نورو ته بیا وروسته ویل ځئ لاړ شئ مدینې ته خپل هم کډې په شا کې په شپه کې په تیاره کې په بد حال لاړ خپل کور کلی هغه ځمکه یې پرېښوده چې بیت الله ورباندې موجود و کو اگزیستنس فلسفه نه شو منلای کوي نو رسول الله به دا کړی وکنه بیا د حضرت عمر رضی الله عنه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د د قریش د نور قبایل د يهود د نور د ولې مدینه نه شړل ولې ټکول ولې حلالول ولې وجل ولې دغه مالونه غنیمت کول خو پراته به سره په دیموکراسي کې اصول باندې توافق کړو چې بس څه موږ منه څه به د تا منو نو په اسلام کې دغه ډول اصول نشته دا کفر دی او د بیان ازادي په اسلام کې دا نشته د شریعت کې منه ده بیان به د خیر لپاره وي د شر بیان منه ده د عقیدې ازادي دا د ارتداد په معنا باندې ده چې څوک مرتد کېږي دته اجازه نه ورکوي اسلام چې مرتد شي مرتد باید ووژلی شي د عقیدې ازادي په دغه ډول چې دیموکراسي کې د اسلام کې نشته ده ها دا شته ده چې یو څوک د په خپله عقیده باندې په مسلمانانو سره ووسېږي که نصرانی هېڅ نصرانی په دې نه ده مجبور کړی چې مسلمان شه یا یهوده یا هندو په افغانستان کې په زرګونو هندوان اوسېږي چا په چا پسې چوټی نه ده راختی دا ډول ازادي شته خو دا چې مسلمان دی کافر شي دا ډول ازادي په اسلام کې نشته ده شخصي ازادي معنا دا چې که شخصي ازادي راشي څومره حدود چې په اسلام کې راغلي دا ټول باید باطل اعلان شي د زنا حد باید باطل شي د قذف حد باطل شي د خمر حد باطل شي د قذف دا څومره حدود دا ټول باید باطل, باطل شي ځکه چې شخصي ازادي د ټولو حدودو مخالفه ده یا حدود د شخصي ازادي مخالف دي د ملکیت د ازادي لپاره د سود حرمت په اسلام کې راغلی د احتکار حرمت راغلی د غبن نارواواله راغلی او په تعلیم کې به د تعلیم ازادي باید هغه ازادي موجوده وي چې هغه د خیر تعلیم پکې په اسلام کې د سحر تعلیم په اسلام کې د ګډا تعلیم د رقص تعلیم دی د دې تعلیم نشته حتی که خلک راپورته شي او هغه دغه دغه ډولکی ورمنی او شان ورمات کی فقهاو دا لیکل چې دغه تاوان لا په سړي باندې نه کیږي ځکه هغه د شر آلات مات کړی دي دا چې هغه د سکول قائم کی مکتب دی قائم کی خلک تر دې ډانس ورسي دا تعلیم په اسلام کې نشته ده بل خبره دا ده چې په اسلام کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اساسي وجبه موجوده ده دیموکراسي کې دا نشته دیموکراسي دا نه مني در سره یا به دیموکراسي مني یا به امر بالمعروف او نهي عن المنکر مني او کوي چې اسلام او دیموکراسي دواړه سره اوسېدای شي نو بیا د امر بالمعروف سره خدای پامان او د نهي عن المنکر سره خدای پامان نیم اسلام بیا تللی دی اخرنۍ خبره په دې باندې راغوڅوم چې د احزاب تشکیل دا د امت د ټوټه کولو په معنا باندې ده چې په امت کې تفرق راشي تاسو وګورئ چې امریکا نه افغانستان ته راغلل اتیاو نه زیات حزبونه جوړ کړل د دې په خاطر چې هر یو بېلا بېل غلامي وکوي او د دې په خاطر چې سبا ورته دا یو کار لویږي هغه بل رامنځته کوي د غلامۍ په خاطر باندې غلامان تربیه کړي دي او د مسلمانو د کافر ترمنځ مساوي یا تساوی دا اصل موجوده نه ده الله تعالی کافرانو ته یو ډول هغه بیان کړي صفات مسلمانانو ته بل ډول بیان کړي دي الله دا وایي چې کافرانو ته کله هم الله په مسلمانانو لاره نه جوړوي قانون سازي او تشریع یا دا په اسلام کې مسلمانان د دې حق نه لري چې نوې قانون جوړ کړي بلکې د الله جوړ شوی قانون به تنفیذوي او بلکې په دیموکراسي کې دا دي چې هغه چې هر وخت غواړي هغه به ځان ته قانون جوړوي په دیموکراسي کې دا دي چې دین به نه وي ځکه چې دین راشي نو بیا موږ سره یو برابر کېدای نشو